او صفت شي د فاره د لفظن نو تقدیر بداسې شي الکلمت لفظ مفرد الکلمت لفظ مفرد کلمه یو لفظ دی مفرد په دې باندې سوال واردېږي چې څه نکته ده چې مصنف رحمه الله صفت اول چې هغه وزعا لمعننو دای مقدم کړه په مفردن باندې او بیا څه نکته ده چې مصنف رحمه الله ایوه جمله فعلیه راوړله یو صفت جمله فعلیه راوړو چې هغه وضع لمعنن ده او بلې مفرد راوړو د هغه جواب داده چې مصنف رحمه الله مصنف رحمه الله جمله فعلیه مقدم راوړه په دې کې تنبیه ده په دې خبره باندې او اشاره ده دې خبره ته چې وضع فافراد باندې مقدم ده طبعا چې وضع افراد باندې مقدم ده طبعا نو مصنف رحمه الله مقدم کړه په افراد باندې وضعا د دې لپاره چې مطابقت د وضع راشي د تبع سره مطابقت د وضع راشي د تبع سره او بل اشاره د او جمله فعلیه یو صفت جمله فعلیه راول او بل مفرد په دې کې اشاره دې خبره ته چې وضع مقدم د په تبع باندې نو د دې وجنه وضع مقدم کړله په افراد باندې یعنی جمله فعلیه راوړله چې دا جمله فعلیه ماضی ده او زمانه د ماضی دا مقدمه وي به دا سوال واردېږي چې مفردون دا صفت شي د فاره د لفظون مفردون مرفوع شي او صفت شي د فاره د لبزن نو په دې کې فصل راځي فصل په اجنبي سره راځي په مابین د موصوف او د صفت کې ځکه په منځ کې وضع لمانن فصل راغی علم دی که نه چې مفردون د هغه لفظون د پاره صفت شو نو وضع لمانن په منځ په مابین د موصوف او صفت کې فصل په اجنبي سره راغی جواب دا غینه دا دی چې دا فصل په اجنبي سرن دی بلکې دا د متعلقاتو د شی نه دی دا د سره د متعلقاتو نه دی دا فصل په اجنبي سره نه دی او بل وجه د مفردون د مرفوع کېدلو دام ده دا چې مفردون دا خبر ده د پاره د مبتدا محذوفي یعنی هو مفرد هو مفرد مفرد نه یو وجه د مرفوع خو موږ دا ذکر کړل چې دا صفت دی د فارد لفظن او بل وجه دام کې دلی شي چې مفردون دی مرفوع شي او دا د خبر شي د فار د مفتدای محذوفي یعنی هو مفردون خبران پوښ کړم او که مفردن منصوب شي مفردن منصوب شي نو دا به حال واقع شي د معنا نه دا به حال واقع شي د معنا نه نو په دې باندې سوال واردېږي سوال دا دی چې دا د قاعدې د رسم الخط نه مخالف دی قاعده د رسم الخط نه ځکه د رسم الخط قاعده دا ده چې د منصوب نه رستو الف لیکل کی د منصوب په اخر کې لکه ظرفت زیدن ظرفت زیدن په اخر کې الف دی کنه دی او دلته الف نشته دی مفردن مفردن نه رستو الف نه لیکل شوی نو دا د دینه پته ولګیدله چې دا منصوب نه دی دا منصوب جواب دا دی چې د منصوب نه رستو الف هله لیکل کیږي چې کله الته نسب یقیني وي نسب څه وي ده متعین وي او دلته نسب احتمالی دی ځکه احتمالی دی چې دلته د رفع احتمال هم شته دی د جر احتمال هم شته دی لکه مخکې خبره ذکر شوه چې د کې درې واړه اعرابات راتلی شي دویمه وجه دا ده چې د الف لیکلو د پاره یو څو شرطونه دي د الف د لیکلو د پاره یو شرط دا دی چې نسب به یقیني او متعین وي دویم شرط دا ده چې دا کلمه به مضاف نه وي کلمه به دریم شرط دا ده چې دا کلمه معرب باللام نه وي او څلورم شرط دا ده چې تای تانیس به پکې نه وي او پنځم شرط دا ده چې د الف به بدل د یا نه نه وي راغلی دلته شرط اول منتفي دی دلته شرط اول منتفي چې دلته نسب احتمالي دی نسب یقیني او متعین نه دی د سوال دا واردېږي چې حال خو دې ته وایي چې ما یبینو هیئت الفاعل او المفعول به او کلیهما حال هغه ته ویل کېږي چې یا به هیئت د فاعل بیانوي یا به د مفعول بیانوي یا به د دواړو یعنی یا به حال یا به هیئت د یا به ان ذلحال به یا فاعل وي یا به مفعول وي او معنا دا نه فاعل دی نه مفعول دی معنا نه مفعول دی دا څنګه حل شو جواب دا دی چې مفعول په دوه قسمه باندې دی مفعول یو مفعول بالذات دی او بل مفعول بالواسطه دی یو مفعول بالذات دی بالواسطه دلته لمعنن دا مفعول بالواسطه دی نه دی بالذات ځکه چې دا جاری مجرور دی لمعنن او جاری مجرور دا مفعول بالواسطه وی خبره باندې پوه شو کنه به سوال واردېږي چې دلته تقدیم د حال په ذوالحال باندې واجب ځکه کله چې ذوالحال نکره وي کله چې ذوالحال نو تقدیم د حال په ذوالحال باندې واجب وي دلته لمعنه نکره ده نه پکار دا چې دا مفردین مفردن په لمانن باندې مقدم شوی وي بنا د قاعدې چې کله ذوالحال نکره وي نو تقدیم د حال په ذوالحال باندې ضروري او واجب وي جواب دا غنه دا دی چې تقدیم د حال په ذوالحال باندې حل واجب وي چې کله ذوالحال جاری مجرور نه وي چې کله ذوالحاله جار مجرور نه او دل د لمانن دا جار مجرور دی او چرته ذوالحال جار مجرور وي به تقدیم د حال په ذوالحال باندې واجب نه دی ځکه به لازمیږي تقدیم د مجرور په جار باندې به لازمیږي او تقدیم د مجرور په جار باندې ناجایز چې په مابین د حال او د ذوالحال کې مقارنت پکار دی مقارنت ضروری دی او دلته مقارنت نشته دی ځکه وضع مقدم ده په افراد باندې وضع مقدم ده په افراد باندې جواب دا د مقارنت په دوه قسمه باندې دی مقارنت یو مقارنت ذاتی دی او بل مقارنت زمانی دی دلته اگر که مقارنت ذاتی نشته دی خو دلته مقارنت زمانی شته دی او دا قدر کافی دی د فار د صحت د حالیت لکه مثال په تور باندې چې حرکت د قلم شو لاس چې کله حرکت کوي ید چې کله حرکت کوي نو هغه سره حرکت د قلم هم راځي اگر که حرکت ذاتی نه دی د تقدم خو لیکن د مقارنت که ذاتی نه دی خو مقارنت زمانی دی بل وجه و سبب چې دا مفردین شي مجرور شي نه بیا به صفت چی د پاره د معنن دا به سبب وایو ښه